مالک هم د خوست ولایت د مردخېلو څخه راغلی او ډاکټر سید شاه خان، نقیب رحمان، محمد زمان درزي، شمس الرحمن، عزیز الرحمن او شاکرین دوی رالیږلی دی. د سلامونو څخه وروسته پوښتنه کوي، وايي چې زموږ ډېر خلک اکثره د جمعې لمانځه ته یا خو بیخي نه حاضرېږي او یا که کوم خلک حاضرېږي هم نو ډېره سستي کوي که د خطبې په نیمایي کې او یا د جمعې دوه رکعتونو فرضو ته ځان ورسوي نو ډېره ښه خبره وي دوی ته دا ډېره ښه ښکارېږي او په دې برخه کې تاسو د شرع له نظره مفصل معلومات راکړئ خدای دې اجرونه درکړي حضراتو تاسو د خدای جل جلاله و دغه لوی مبارک کتاب ته توجه وکړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فسعوا الى ذکر الله وذر البيع وای پاک رب جل جلاله وای اے مؤمنانو چې په ورځ د جمعې اذان وکړئ هم دغه اول اذان مراد دی هغه دوهم چې و حضور د امام ته کېږي هغه نه دغه اول اذان نو تاسو حاضر سي د خدای جل جلاله و ذکر ته او هغه تجارت معامله رانیول خرڅول دکانداري تجارت دا به پرېږدي نو کتابونه راوړي چې فصل اول اذان بیع و شرا رانیول او خرڅول حرام دا خو به نه و دکاندار ته خرڅول نه روا او هغه ګراک ته رانیول نه روا نو چې اذان وشي حکم هم دغه دی او دا کسان چې د جمعې والمانځه ته بیخي حاضرېږي حضراتو که په داخل کې د امسارو او په شار کې وي دغه سړی دا فاسق و فاجر بل کېږي او حتی نعوذ بالله نعوذ بالله حدیث مقدس کې راځي چې درې واره جمعه یعنې درې واره د جمعې لمونځ یو مسلمان پریږدي دا منافق ولیکلی شي چې دا سړی منافق دی چې بې عذره یې دا لمونځ پرېښی دی نو چې د یو چا څه منافق جوړېږي العیاذ بالله نعوذ بالله دا به څومره سخته ګناه ده او یو سړی چې ځان را رسوي و خطبې ته یا د خطبې په نیمایي کې یا و فرضو دوو رکعتو ته ځان را رسوي که دا سړی کور وي نو ملامت دی مأخوذ دی هغه فضیلت او شرافت یې د لاسه ورکړي حدیث مقدس کې راځي ملائکه علیهم السلام دا د جامع که یوه دروازه ده که دوې دي که درې دي په دغه دروازو کې د جمعې مبارکې په ورځ د جمعې درېږي نو هر هغه سړی چې اولم داخل سي و جامع ته د دې نوم نه ویشته کوي کتابت پسې کوي دې سړي ته دومره ثواب دی لکه یو ابل یعنی یو اوښ چې یو څوک خیرات کړي مجانا فی سبیل الله دوهمه درجه چې دا سړی جامع ته ورسي لکه یو څوک چې غویل خیرات کړي فی سبیل الله یې تقسیم کوي دریمه درجه چې حاضر شي لکه یو پسه چې خوراک کړي څلورمه درجه چې حاضر شي دا لکه یو چرګ چې خوراک کړي پنځمه درجه که حاضر شي لکه یوه بیزه یو ابي د چرګي دا چې خیرات کړي حضراتو دغه دا درجه او ثوابونه دا مخ پر کمبوت باندې روان دي نو د دغه شرافت د دغه عزت د دغه ثواب دا سړی محروم کړي او حتی چې خطبه د امام شروع شي نو دغه ملائکه علیهم السلام چې په دروازو کې ولاړ دي او دوی دغه کتابت او نوشتي کوي دغه ملائکه حدیث مقدس فرمایي علیه السلام مبارک فرموده ده ویلو صحفهم دا ملائکه خپل کاغذونه وپیچي لکه هغه مأمور د دفتر چې هغه خپل دفتر بندوي کاغذونه سره ټول کې یو ځای کښېږدي دی هغه خپل کاغذونه وپېچي غوږ ونیسي و هغه خطبې ته و هغه ذکر د الله جل جلاله ته بلکل د دغه کسانو بیخي هغه لمبر لا هم نه نوشته کوي چې په دې وخت کې حاضرېږي چې خطبه د خطیب شروع شوې ده نو تاسو سوچ وکړئ حضراتو فکر وکړئ مسأله درته معلومه شوه والسلام